واقعا ذکر کړه د تسلی د پاره تسلی ساته کامیابی ستاده امتحانات راځي په موسی علیه الصلاۃ والسلام امتحانات راغلیو هغه په بهادرای سره مسله رسولې و نو توم چې کم دنو په بهادرای سره مسله ورسو اوس دا ذکر کوي چې بهادرای سره مسله ورسو تسلی ساته کم خلق چې نمني او هغه چلونه او تدبیرونه جوړي هغه به الله رب العزت تبارک کی هغه به الله رب العزت تبا کی او چې کم خلق بیان کوي هغه به الله رب العزت بچ کی ادم د تسلی سره متعلق خبره ده تاسو کله دینا په بار دا غفلی کی چوغی په غاړه دریاب یعنی سین غاړیو فایز قالت امه منهم پاو کی چې وی ویډلې د دینا لما تایذون قوما ولې تاسو نصیحت کوي دا سی او قام تا الله مهلکهم چې الله دې هدا کوم کې دی دای کی یو ډله خدا سي شو چې هغه چلونه جوړول هلي جوړول د میان نیولو لپاره بل ډله دا شو چې هغه واز نصیحت شروع کو تبلیغ کو بیان کو چې خلک دا څه مکوي دا چل مکوي دا چل مکوي نو بیان به کو درې ماډل ادا سیوا چې هغه دې بیان کوم کو توی تاسو ځان لست کار کتل دي دا خلق منینا پرې چې خدای غر کې الله لري تبا کی دا سند منی ځان لري کومه واس کړه دیو ځان لري سیناو شلو لاو دا دا نه منی لکوا دا هر پکار دی ونه وا دا مسلې اړو کومه چاته دای با غنسیت والو توی ریدوی نو بد عمل هم نکاو یعنی هغه دغه نه کولا اچلونه او هلیه نه جوړولې خو چې کم په هغه کې دعوت والو تبلیغیانو انو هغه یې هم منع کولو د حق د بیان نه سکول منع کول چې مکه وې دا کار مکه وې دا کار الله رب دا غدري واړډلیو درې ډلې شوې وایس قال ثم سن دا درېمګړې مراد دا چې چپ ډله کوم ډله چپ چې بدو ته بدو نه وي بدو ته څه نه وي وایس قالت امه منهم کلا شوی وډل دینا لما تعذون قوما ولتاسو نصیحت کوي دا سه قوم ته چې الله مهلکم چې الله دې تبا کوم کې دې یا سزا ور کوم کې دې لرا سزا سخته دوی وتوي معذرتن الى ربکم د پاره د غاړه خلاصي د خپل رب یعنی یو دا چې زمون غاړه خلاص شي خلاص شي دوی ولعلهم یتقون کې دې چې دې نصیحت واخلي دا خو ضرور نه دی چې ټول نه مني ولعلهم یتقون کې دې چې دې ځان بچ کړي ګنا نه یعنی دې کې به داسې خلک پیدا شي چې هغه ور دې ګنا نه ځان سکی بچ کی نو پتا مې یو کې دې چې سو کومني ځکه موږ ته څه پته را چې په چا باندې مهر څه شوی دی لګیدل دي مور پته خو چاته ده الله تعالی په فرعون باندې مور لګیدل دي الله ته پته ده خو موسی علی السلام او تسلويخ کاله څه کړی دی بیان کړی دی دا به زیات کول له کم نه کم د ډیر شو کالو کول له چې ډیر کاله موسی علی السلام څه کړی دی بیان کړی دی نو سره دې نه چې الله ته پته و چې مور په لګیدل دي خو موسی ته خو پته نو هغه ته بیان کړي نو دا زمونږ د موږ په بیان کو خپل لګیاو کې دې شي ځان بچ کی فلما نسما ذکرو به نو هر کلا چې دې پرې خود هغه چې نصیحت ور کول شي په دې باندې مخلاص مکلا کسان چې منای کوله د بداینا او مینی ولا کسان چې زیاتې کړو بیا عذابن بئیسن په عذاب ناکارا نو وجه دا غنا چې تاسو ته کو نه فرمانی کولا نو یو امنه کون کی الله څخه کړل بس کړل چې واځ کو نصیحت کو هغه الله سکل بچ کو او چې کوم دا کار کو ظالمانو هلي جوړولې هغه الله تبا کړل واخذنا الذين ظلموا اچ کوم چپ ډل واغی تر څه چلو شو د دې خبره په کې پاتې شو هغه چپ ډل څنګه چلو شو اچ به بل منا کو چې مکه ورسیت غلې شفارام کې نه ډډو لګاو هغه بدو ته چې بد نه وي هغه څنګه شو ځنې عالمان وی وای بس دا غي چپ پاتې شوی دي انو بس قران تم څه پاتې شوی دی چپ پاتې شوی دی قران تم څه پاتې شوی دی چپ پاتې شوی دی خو دویم قسم عالمان ذکر کوي چې بد ته څوک بد نه وي نو دا ځان له ظالم دی دام یو څه دی ظلم دی چې بدو د څوک بد نه وي نو دام چې کمندنو ظالم دی حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت په یو قوم باندې عذاب فیصله وکړه نو پاره کې یو عالم پیر غونته و ناستو فرشتو وی هغه کې خو یو نیک سړی دی هغه هم تباکو الله رب العزت ته وی د دنه شروع کړي وی انه لم يتماحر وجهه فيها زما د وجنا د د په تندې کې ګرونجم نه راغله دا ډوبدو ته بد ویلې نه دي د دې کمنو د مخ کې کې د ټولو نه دا سنورم ډیر روایت دي چې څوک د بدو نه منع نه کوي او بدو ته بد نه وي نو هغه مجرم دی نو محققین عالمان ذکر کوي او جساس په دی باندې قول نقل کړی دی د اکرما او د ابن عباس چې هغه هم الله رب العزت تبا کړی دي نو بدو تبا بد وای د ظالم لاس بنوي او د ظالم ظلم تبابد وای اوس پتا سکیږي او کني کیږي خو ستا غاړه بس شي خلاص شي او کې دې شي پاره کې څوک داسې الله پیدا کی چې خبره سکی او مانی خو بیان بس کول بګی نشته چې تبا بیان سکی بس کې بما كانوا يفسقون دیو جنا چې دینا فرمانی کولا فلما تومن وانه هر کلا چې سرکشي وکړه دا غنا چې منا کول شو دینا موږ ویل دی تا شي سادوغان ذلیل بس شکلا وایستاذن ربک هغه وخت چې اعلان کړو رب دی طيب حسن علی انتقام خازو مقارب په دی باندې تر دې تر قیامت دا څوک چې رسي وری ته سخت سزاګانې بخت نصر په الله مقرر کړو او قتل عام ولا کړو بیا ان ربک علی سریع العقاب یقینا رب دې خامخار سخت عذاب والا زر په زر عذاب ورکون کې زر عذاب ورکی وانه لغفور الرحیم او یقینا الله ری بخون کې مهربان د سورته انام 165 نمبر آیات اوم داو او 167 د دې زم دا شو چې دا نام امرایاتونه پورا کړل نو دا راوړل معلومه شو چې تر دې ځای پورې دا صورت د انعام وضاحت وو ورپسې تتمه او تسلی دي او د ستریو واړو داو متعلق آیاتونه ذکر کړي فخلف من بعد خلف نراګرځیدل څو چې د خون د خون وي بد پیدا د خون بد پیدا کیږي د مستونه شملې نو فخلف من بعد خلف نورال رفات شو د دین ورستو خلف الناهلا خلف چې لام دغی غړندې سکونی منا اهل ته وي او خلف چې د لام زوري نو تابعدار ته وي وارثول کتابه چې هغه غستو کتاب د مشرانو نه صرف میراث غنل وي دا مونږ ته زاده میراث پاتې شوی دی صرف چې کمندونو زاده میراث غنل الله حقي نو غړل چې دا علم مونږه د دې حقدار یو او د دې د دې چې کمندونو مونږ ذمہ دار یو او زمونږ باندې صدا څه ذمہ واری ده خو صرف دا علم د تورات یعنی اوس وخت علم د قران دای چې کمندونو د دنیا د ګټلو لپاره یو جال ګرځولې دي چې هغه کتاب وی د ابن سیرین نه راغلی دی او د حسن بصری نه راغلی دی او هغه چې کمنو په پرې خودلو د دروازې د بادشاہانو کې واین قلتا او کریتو فزا باطلن زلا حمار العلم فی التینی او کتو چې د په ما باندې زور کړو ان قلتا او کریتو زه مجبور یم او زمون بلم بل لار نشته خود به جمهوریت کې لته شته وو ذا باطل دا باطل خبره ده زل حمار العلم فی التوینی د علم خارو په خټه کې هم خطو نو فخلف من بعد خلف رال پات شو د دین رسونا لک شران ورسول کتابا چې میراث کې وړ کتاب لرا هغه دیو کتاب د مشرانو نا هغه ته یا خذونا رضا زلنا هغه تل په دې په دې باندې یا خذون عرض هذا لدنا اغسل سامان د دې ژوند معمولی یعنی په دې دنیا ګټلا او چې وته ویل ویل کدا ته څه کوي دا ته ګورې نه ويقولون سيغفر لنا او ویل به زردا چې موږ ته بخنه وکړي شي دا دالي خدا رسیده خلقو او موږ برا کاږي د خیری را کاږي بم دا پرې دا وسړیا موږ د غټو خلکو اولاد یو سایغفر لنا ویات مرض مثلو کراب غدی ته سامان داغه بشانت نور نو بیا به مغستو یعنی د بد عمل نه توبه بالکل نه استلا علم یوخذ علی میثاق الكتاب نو دې په خبر رات کی چې صرف په دې باندې ډډه لګول نه دی پکار چې او سړی وای چې بس مونږ ته الله سکی بخنه کی الله ورته سکی دا آسمانی کتاب الله صلی الله علیه وسلم دا آخرت د څه لپاره دی دا قانون د څه لپاره دی وایات مرض مثلو او کرا وغلیتا ارض مثلو یا خذو هغه سبه دې لرا علم یو خذ علی میثاق الكتاب اینو هغه سره شوی د دینه او عدد کتاب چې نه بوې په الله باندې په الله الحق مگر مناسب بنا د الله و د رسول ما فيه او دې لستل چې کم نه هغه چې بدی کیو او کور رستنه غره د بار دا کسانو چې غیزان بچ کی افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه لای والذین یمسکون بالکتاب او کسان چې غی مونږ له لګي په کتاب باندې او پابندی کې زمانځو ان لا نضيع اجر المسلمين یقینا نه بار بادو مونږه اجر دنه کانو نو چې دا اوسه یو خورنا والا برابر شنو څه فائدہ شو بیا تپاز دینا کانو ذلا لک چودا سفر بالکل ته الله اوچت کړو موجودی ته غلط شوی دی په دې ځای کې چې هغه وای غریب اوچت کړنو خو وې سه ډراونی سی شکل بنائی گئی تھی دا سری یې غونت شکل والا جوړ کړو دیږي نه دا سوي چې سم دا خلک وي وي بس دا څه شوم چې دا غر را باندې راتو انو دک خبره ده وی دا غر را پری وطن او را نړول نو وی زکه جدا سي آله نشته ده چې غر په لويخ نه سکی اوچت کی او بیا بر ټیکاو کی پیدا سي سالا نشته ده غلط شوی دی مودودی غلط شوی دی دیګنی وای چې دا موسی علی السلام اوچت کړو اپ کې نه خدای پاک کوی دا ما څه کړو اوچت کړو او دا الله رب العزت ته کمندنو او تذکور او او کودال او او ګینترو ته دې ته د الله جت نشته دی الله ته غرو چتور سکار دی او د الله آلات ته ضرورت دی او د کانه مطلب دار د کانه نه استدلال نه صحیح کانه ذلت دا غر سفر کېدل شي غر خو سفر ني خو تابه وی چې لکه څه دی سفر دی ټیکاو کړو په الله رب العزت وازوان هو انه واقع بهم او د یقینو چې دا را باندې را پریوتل کې بس دقه راغی دغه رسو ونیو یا غا چې درکړي مو تاسو ته به قوت او مضبوطی باندې او یاد کیا چې بدی کې دې لپاره دې چې دای ځانو ساتي شرک نه وای ذخل ربک دا خو نږدې واده وا دا الله رب العزت غرور اوچتاو چې تش په سایو خورنا باندې سکے دې کار کې دې چې وس الله بم بخیو ارث چې کانو کوا او الله بم چې کمندونو بخی او دارنګي الله بیا په ازل کې دا وعده تلا غستلا فاضل کی الله تعالی می ارواح کی وعده صلاح غستا وایذا قضا ربک من بنی آدم من ظهورهم او باغو کی چغست و رب دی د بنی آدمنا یعنی د شاګانو دین اولاد دی حدیثو کې آدم علی السلام راغله او دلته من بنی آدم راغله نو اول د آدم علی السلام نه غټ غټ نکان پیدا کړل او بیا د هغه غټ غټ نکانو نه د هغه اولادونه څخه پیدا کړل نو آیات کې دویم حالت ذکر دی او په حدیث کې اولنې څه دی ذکر پاو کې چې هغه سره رب دې باندې آدمونه یعنی د شاګانو دین اولاد دی او ګواکې دې لرا په خپل ځانونو باندې الست ربکم آینه مزر استاسو هغه وته ولینا شاهد نه اعلان پسنا مونږ اقرار شاهد نه مونږ په دې باندې گواہی کړې ده ان تقول یوم القیامه دا اوس می فعلنا ذلک دا وعده می در تر یاد کړ ځکه چې بیا وایي چې مونږ نه خبرو نو ان تقولو اوس کې یو سړی داسې پوخ غونډي کنه ځنه ماډرني تعلیم یافته ایجوکیټډ خلک هغه وی چې دا وعده خو مونږ ته نه یاد نه د دې څه فائدہ شو مونږ ته خدای یاد نه دا نو الله در تر یاد کړ کنه نو سیم نه مانی پیغمبر را یاد کړ چې دا وعده څه شوی دا اغستل شوی دا هو سم نه مانی کوه کوي هو توای ته خود مور آرامي پیدا وای ته خو آرامي پیدا تا آرامي چې کوم مور او پلار ته یاد نه د دینه ته نه پیدا کله ته وی چې ولي وای تا یاد دي پوه نه شوي تا یاد دي چې زه د مور پیدا یم ستا یاد دی وایا نو وای چې نه ما ته پلان کې کا کا ویلې دی پلان کې کا کا ویلې دی وای د خرز بیا د مور او پلار خبره باره کې چې کومه د پلان کې پلان کې خبره مانی او د الله د وعده باره کې د قران او د پیغمبر خبره نه مانی دا غډیر کارونه چې سړی نه څه شي هیر شي په ځنې کاری پاغي کې رځ تیری شي د سړی نه سي تیری ناصافای کې درنه ته تاسو کوم چې پرون دې سره ډوړای خوړلې دا کته ما نه جواب راکنو پرونه راز ابدې کې عالمونه تیر شي وي سب کې تیر شي وي یو عالم نه عالمونه په کې دي تیر شي وي د عالم ارواح چې کله الله روحونه پیدا کړی دي د زمکه او د اسمان نه کله 50 زره کاله مخکې راځي کله زر کاله مخکې راځي الزمو کې د اسمان څومره واقع شو بیا مور په ګیړه کې یو عالم جدا دی او دا جدا عالم نه نو دریم عالم خبره ته یاد ده پرونه روړای ته نه یاد ده او دریم عالم خبره یاد ده خو چې الله دې ته یاد کړو بس وی معنا کنه او علی رضی الله تعالی عنہ وی وی ما ته بالکل یاد ده او د دې بلاغه کړنګار نیم په غوګونو کې دی وی علی رضی الله تعالی د بالا چې دا بالا د ټولو خلکو دا بالا و نه کړنګار مې لا پس کې دي یو بل عالم ذکر کوي تابعی چې ما ته دام یادی چې زمانه خي طرف ته سوکو ګس طرف ته سوکو خي طرف ته سوکو ګس طرف ته سوکو خو مونږ خو ګناګار یو کنه مونږ خو ډیر سیاکار او خطاکار یو مونږ ته چې کمنو پرونه خبره نه یاده مونږ چې په لسم کې امتحان لپاره قل والله وحد یاد کړو نو هغه راځو چې بیا وینو را سره لا ها ګینه امتحان کې خو پرچې لڅ کړو یاد کړو غریب پرچې له واس کړو نمبرې پڅ کړې دي اغستی دي القارعه په لسم کې شته هغه پڅ کړې یاد کړې خو لکه اوس بیا خو پکې راځي تیر شو بیا بیا غریب مون مون ذات کمزوري د انسان ده کنه نو دا ډېر منځونه کړی نو زکه ته تحیات خو بولا ور دي نه اگر دوای کړو ته پوس دې نو کوي چې ما علم نه کړی ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن دراسه غافلين بیا وم ویل فرض قیامت باندې چې خیرن موږ دې نه خبره او تقولوا انما شرکا باونا یا بوم ویلو چې انما اشرکا باونا چې یقینا صدا شو کړو زموږ مشرانو فخوا وکنا ذریته من بعدهم او مونږ اولادونه پس د دینا مونږ غي په سیر روانو نو چې دا غي کوم قانون وبز مونږ هغه سو قانون نو مونږ درته وی چې وعده کړو د توحید غسل شوی دا د مور د مشرانو خبرې به نه معنی د خپل وعده پس دی او تول ګنا بما فعل المبتلون آیت تبا کیمون لرا پاغبانی چکی باطل پرز دا کرانګي جدا جدا بیانو مونږ دلایل د پارا دې جری راو ګرځي واسو علیم نه باب نه آدم بل مثال بیان کړي اتباع د ماونځلا کتا سوای چې بس الله ووم بخي الله ووم بخي ناغه مولا نه رجب ولې راځتي وا چې دا غمولا جب امراوتی وا دا غول بیا الله نو بخله واتلو علیم خو عمل پکار دی سش په دې نه کیږي چې سړی بخلو ته ډډه وکړي ولو شی او واتلو علیم نو الذی اتنا و آیاتنا بیان کړي دا ناشنا خبرداري کس اتنا و آیاتنا چور کړي موږ دلاره علم د خپل آیاتونو تورات علم مولا ور کړو فان طرف منا نو دی و دا غینا فاس باو شیطان نو لګی په دې شیطان فکان من الغاوین نو شده چې کمندن گمراهونه ولو شینا لرفانا بیا کزه مون خواشه نو مون باندې په دې باندې چت کړو یعنی مون بولا لوی درجه ور کړو ولکن الله يرفع بهذا الكتاب اقواما الله په قران باندې قومونه څه کوي اوچتای ولکن هو اخلد الى الارض خود چې کمنو میلانو قسم کیتا مال الى زینت الدنیا ولكن هو اخلد الى الارض خدای او میلان او قسم کیتا وسبا هوا او روان شو په خپل خیال پسې ويذو به آخرین نور اخلاصي الله په قرآن باندې نور الله فإنه كنيل خو چې دنیا د تورات عالم او لوی عالم خو چې د دنیا زینت او خایس خوښ او د تورات علم یې څه پری خودو او خپل طبیعت پسې خواهشات پسې روان شو یعنی په خپل علم عمل ونکو نو الله وی فمثلو کما سال القلب دې ځای کې چې په دنیا باندې نو دلته ومثلو کما مثل الکل اول ته وی کما مثل الحمار شیخ الحدیث سے باچا سے رحمه الله تعالی هغه و فرمایل چې کم عالم په خپل علم باندې عمل وکړي او د علم حق ادا نکړي نو الله رب العزت په دوو زناور سره لاغي مثال ویل یو د سپی سره او یو د خر سره سپی سره زګه چې سپی اخص الحيوانات دی په ټولو حیواناتو کې ذلیل حیوان سپی دی او خر چې دی نو دا احمق الحيوانات دی په ټولو حیواناتو زناورو کې خر چې دی نو دا کما کړل نو دا عالم چې د دین علم پرې خو د دنیا منتخب کړ ځان لا نو د دې مثال د سپي وي چې الله به ذلیل کی زګه دې عزتمن چې پرې خو او سپک شي په څه شو روان شنو دی به الله سپک کی او د عقل بالکل کار نه کوي د کم عقل له لکه د هر کم عقل له ځکه دا کار وکړو نو کما صلی الله علیه و سلم کوي او عام عوام چې هغه په قران او په سنت عمل نه کوي او قران او سنت دین پریږدي او دنیا په سکیږي دا غي مثال الله ویل دی اولائک کل انام رسو آیات نمبر 179 کې راځي کل انام اول سارو کوم تکری صرف چې کمنو ګیډه ډکولې زندگی دا چې بس ګیډه شي ډکه شي او مم زرما او ټوله زما ته کار وي نو فمثلو کما مثل الكلب او سورته جمعه کې تش داو چې قران عمل ونکو او دلته سره زیات کړه چې عمل ونکو دنیا به سکړه خو کړه نو ځکه مثال چا شو سپیچو سپیو میرسنا کی نو دیو میرسناک ته نن وای کنه دین خایا قران و توایا دین و توایا او کچاو ته د انجیوز او بدرین ډوټونه او پړه کول کنه هغه په تیر روان نه دین شته او دنیا نه قران شته او نه حدیث شته هیڅ شی نشته بس بیا هغه په تیر رواني نفما سلو کما سل الکلب مثال دې بشان د سپیره ان تعمل علی یلاس کته چې کمندنو حمله کوي په دبانې ورسی په یلاس دیم چې کمندنو ان کیږي او حساس کې او کپریک دی دلارا یلاس بیا ما کیږي او حساس کې یعنی هر وخت پریشان نه نو چې سړی چې کمندنو قران پریک دی او بل ته دنیا په روان شي خواهشات په روان شي نو د ودا د خوشحالۍ لپاره کړي او چرې ودې سن شي خوشاله نشي همیشه به چې کمندونو پریشانی او همیشه به چې کمندونو خپي ذالک مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دا مثال لا قوم نه کسانو دې چې دروځن غړي زمونږ آیاتونه نو بیان کو تناشنا بیان دې لپاره چې فکر وکړي ناکار دی صفات دا قوم نه کسانو چې درودن غنی آیاتونه می او بزانونو باندې ظلم کوي نو چاله چې توفیق ورکړي الله نو دې په سم لار لار مندون کې او څوک چې خطا کوي الله نو دې تاوانيان فلق زرانا لجهنم او یقینا پیدا کړی مې دي چې انجام دوزخ شي لجهنم یعنی چې انجام دوزخ شي کثیرن ډیر د پیریانو د انسانانو نه لهم قلوب لا يفقهون بها دایل زلون دي چې نه پويږي په دې باندې یعنی د قران او د دین کار په نه اخلي نور باندې خو پويږي انګلیشونه او غیره ټته او پته خوي فلهما عین لا يبصرون بها او دې سترګې دي چې دل نه کوي په دې باندې نو ارث فلمونه خو په خو ګوري دا کېدل دي نان مې قران ور ټار مې زنان دا کار دی بالو مازوال بلکې داری چې ګندنو بدتر د چانه د سارونه دا غینوم بدتر دي ځکه ساروی چې نو هغه کو نافرمانی ونه کړه کنه او د خور سره سوکړه او سارونه تپوس نشته دنه خوسه دي تپوس ته او هغه کې عقل نو د کڅوم نه نو هغه به عقل غوې دي او هغه سلور خو والا عقل نو پکې اوسه دي غوې دي او دا چې کمنو سره د عقل سره دوه پیز غوې دي سزا ورور کړی شي په هغه چې دی کولو فهم من خلقنا دا غنا ټول یو شانتی ني چې پیدا کړی مې دي نو اورډل دا چې وای روان دي په حق باندې او په دې باندې برابرې نور لا یې ذکر کړي او هغه کسان چې درودن غني آیاتونه می نظر دا چې په دمه دمه به ونیوم دی لرا دا غ طرف نه چې دی پوری کینا و هم لی له من کیری متین او دمه میکړه دی تا یقینا غریب زماره مضبوطو تدبیر زما نیول زما دی مضبوطو آی فکر نه کوي انکار وکړي آی فکر نه کوي دی ما به صاحب من جنہ چې نشته دی ملګری دی باندې سلیوان تو نه دا مگر يرون کې صاحب آی فکر نه کړی دی په ملکوت السماوات والارض فاغ عجائب د اسمانونو د زما کې فما خلق الله من شيء او هغه چې پیدا کړی دی الله رسنا وانا سا یکون قد اقترب اجلهم او کې دې شي چې نږدې وي نیټه ده دی وانا سا یکونا او کې دې شي چې وي چې نږدې شي وي نیټه ده دی فبیای حدیث بعد هو یؤمنون نو پس په کوم یو بیان پس دې قران راوړي به ایمان ما یذلل الله فلا هادی له هغه چار را چې خطا کی الله نشره په سم کوم کې دلرا وای زرو فی طغیان هم یامهون او پرګدی دلرا په سرکشای دی کې لا یجلی علی وقت الا هو نکار کې دی لرا په وخت دی قیامت کې بيد الله نه سوکو ان الله به په خپل وخت کار کوي ساقولت په سماوات ولا یومانا پټ دی علم د قیامت په اسمانونو بزمګه کې یعنی په اسمانونو بزمګه کې پټ دی څه مطلب چې اسمان او زمکه لري شنو قیامت براشي کنه ساقولت به سماوات والارض درون د قیامت په اسمانونو په زمکو باندې یعنی اسمان او زمکه دا قیامت نشي برداشت کوله نو و پن ټوټي اته به شي برداشت کی چې تو آی ایان مرسا ایان مرسا دا وکلی او دا وکلی لا تاتیکم الا بغتا نبر ازی تاسو ته مگر ناصابا یا سلونک کان کافیونانا تاسو زر نکی لکه چې ته خبردار به دی باندې نو ورته وای انما علم عند الله یقینا علم دې دې الله سره ولکن اکثر الناس لا يعلمون خو زیاد دخل ګناغي پویګینا قل ورته وای لا املک لنفسي واقدار نه ما خپل ځان لرا نفع ولا ضرر د فائدې او د تکلیف فرض رسول نشما او ضرر لري کول نشما الا ما شاء الله خواغه چې کو بجد الله نو هغه ضرر او تکلیف الله را کوي او فائدہ الله را کوي یا ضرر نه لري کوي الا ما شاء الله استثناء منقطع ده الا ماشاء الله مگر هغه چې خو شي د الله ولو كنت عالم الغيب او کو کوې دې زو پټو باندې نو خامخا ما وړر کړو د الله څخه خیر لا سکتر تو من الخير ما بزان ډیر کړو څه خیر ما سم د مال به ځان له جمع کړو خزانه به معلومی کړې وي نه کما تا د غیب پته وي چې کله امرما نو لا تکثر تو من الخير خامخا ما وړي کړو ځان له سنې کمال او نو ورا سیدره ما ته تکلیف ان انا الا نذير و بشير نیم ازو مگر ير ان کې او زیر اور کوم کې د پاره دا قوم چې ایمان راوړي هو الذي خلق خلقكم من نفس واحده رد مشرکین باندې او دلیل توحید الله دې هغه ذات چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده نفس یونا وجعل منها زوجها او پیدا کړو الله دې نبی بيدو دو لیاسکون الی ادا چې آرام کی دا غي سره نو ظاهری آرام هغه چې کمندرو په بیبي سره راځي او اطمینان د زړه چې نه هغه په ذکر الله سره راځي بیا ویني چکشي دا څه کشيږي ورو فمرت بي نو پاتې کولو کې دا څه د باغ باندې یعنی هغه ونو ګرځي او پاتې شي یعنی حمل ورکونی وي فلما اصلت نور کلا چې درنشي او دا والله رب لله خدا او خاوند الله لرا چې رب دې دواړو دې لینا ته دنا صالحا کرا دې موږ لرا پورا بچي یعنی پاندامونو باندې روغو صالحا روغ او پورا بچي یا نه پر روان وخت نو خامخا شو موږ د قدردانو نه فلما تا ما صالحا نو هر کله چې ورګ دی لرا ورګ دی لرا پورا بچي باندې امنو باندې روغو نو جالا له شرکا فيما تاوما وګرځ دی الله لرای صدر پدې کی هغه څه کی چې الله ورور کړی وای دا موږ بابا را لړ جوړو او دا موږ پیر بابا لا ګټ وړو او دا موږ د پلان کې نه غړي نه ځان لیر راوړی وا فیما تاهما تعال الله وما یشرکون بالا او بلندر دی الله نه غنا چې دی جوړی وې دې نه مراد وی آدم علی السلام دی بی آدم علی السلام اولاد به نه پایدو ان وی هوا بای وتوی چې دا څنګه چللې یو ورځ یو حکیم سیرو او سره چټکې سو حکیمانو سره یې کنه خپل سټکیس وا سراو او ناس تو ګوتالا وا سراو هوا به وته وی چې څه څه کوي چې دا حکیمی ما وی چې زما اولاد نه پایي هغه تری وب پایي او ته دا څوکا چې کوم ګیړه دې درنه شي نو تو وایا چې زبا چې کم دنو او د دنوم به عبد الحارثي نوم به سي عبد الحارث به نو عبد الحارث نوم به نو بس بیا ورتا حمل تکاو شي او علو پوشي او بچي وجو شي بیا نو یاره دا څه وکړلو چې دا د نوم به عبد الحارث نو بیا یې چې کمندونو بچیو شو نو نوم یې عبد الحارث کې خدو الله رب العزت او توی آدم علی السلام ته چې در ما کو او اس په نوم د شیطان دی چې عبد الحارث نو کوته ته جوز بند بلازیا آدم کو پیغمبر دی او عبد معنا بندا او حارث تو ویل شیطان دی تو ویل شیطان دی نو عبد الحارث معنا بندا د شیطان نو لکه دا خو شرک نشو نو یا دا شرک ده خدا په کې معمولی غونته ده دا د نمونو شرک ده دا دومره غټ ګنا دومره غټ ګنا نو دومره خو نه ده دومره خو ده لکه دو لکه دومره نه ده لکه سنا خو بیا هم ده کنه پونه شي کنه خبرګرام شیخ صاحب په لار تیرېدم یو سیاسيانو جلسه وي ما ته وی چې شیخ صاحب سلام بدر باندې چولې دومره کافر کوم نه یو بیمار دی چې خلک راځي چې څومره وام نو دومره نه یې یې خو لکه دومره نه یې انو دی وی دا دومره لوی ګناه نه دی مطلب څه سنا څه دی خو لکه دومره نه دی نو آدم پیغمبر څنګه وکوي خیر دا دومره مسله نه ده دا دروغ دی دا بالکل دروغ دي چې آدم علی السلام او دا دروغ دي دا حارث او شیطان نوم دی نه حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اصدق الاسماء حارث و حمام صحیح نمونه رښتیا نمونه چې دي چې اړو درو په کې راځي نه اوس ته یو سړی تا ورنوم چې کمندنو بادر خان خره او هغه د پښونوم سکی یریږي نو نوې ټیک ته بادر دی خو لکه دې خو نه کنه کله داسې نوري ډیر دغه نمونه یې هغه په ځد باندې کیږي نو مچاله یې غابدینو او هغه چې کمندنو د سر جمعه تمخکې نه بالکل جمعه ته نه مخ کوي رسا نو دا الټی لگا نو دا حارث نبی علیہ السلام وی دا دون مندا چې دې ګړو څوک درو ځن کیږي نه حارث معنا سکون کې سکون کې سکار کون کې حرف سکار کون کې نو سکار هم څوک کوي او هما معنا سه اراده کوونکې نو سره سه اراده ارڅوک دی نو دای نمونه کې اړو درو ناراضي نو نبی عليه السلام کوئی دا رښتیا نوم دی ته ولا شیطان نوم نه نو ستاسو منو کو د نبی عليه السلام منو دا درو دی دی آیات کې د عام خدا او د خاون خبره ذکر کړي هر تړې چې پیدا دی نو هغه یو مور او پلار نه پیدا دی او یو پلاری او یو ایسی موری او دا مور او پلاری دی یو جنس نه یعنی انسانانی بنی آدمانی تفسیر روایات کې کومه چې تری له پورې د آدم علی السلام پورې خبره ده او بیا ورپسې د عام خدای خاوند ده دې ته روایت نشته دا د سر د عام خدای او خاوند ده الله وی الله دې هغه ذات چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو پلار ما من نفس واحده د نفس یونا وجعل منها زوجها او پیدا کړی دا ګرځولې دا دی دی پلار لا بیب بیبي د د د جنسنا د د جنسنا انا غم بني ادمه سپیرای نه دا نور څه ندي جعل منها زوجها نو هغه نیا نیکو او دا ټول دا یو جنس نو لیسکن الیها نو دا د عام خزه او خاون خبره ده چې اول الله نه غواړي چې الله موږ له بچي موږ له بچي بچي چې الله رب العزت ولور کی نو دا څه کوم موږ پلانې را لړزول پلانې را لړزول او نوم دا څه کې خدل چې هغه کې د غیر الله د بندګۍ اشاره وینو دا حرام دي لکه پیر بخشو او حسین بخشو او حسن بخشو چې حسن را کړي او پیر عادتا دا د پنجابیانو کې داړي دا چې کمندونو حرام دي داسې نمونه کې خدای دا چې دا شرک په تسمیه ده خیر دومره مسله نه ده ولې نه دومره مسله فلا ایشرکون ما لا یخلق شیئا زورنا ای صدر جوړی دی هغه څه لا یخلق شیئا چې نشي پیدا کولای سیز قوم یخلقون او دی په خپل پیدا کړی شي نو مخلوق د الله سره څنګه صدر شو او بل دی وسوم دی کنه سب ایده د پیسې دار جوړولو کې عباد امثالکم فادوهم فلیستجیبوا لکم نراو بلی دی لرا فلیستجیبوا لکم نو قبولوان یو کی تاسو لا که تاسو رښتینی نو د جواب دې در درکې نو تفصیل کړي الا عمر جلو یم شونه بیا آی دی لرا پیش دی چې یم شونه بیا چې راځي باغی باندې نو ډاګه بابا جواب سره آو هغه وینا پرون ما کتاب کې نو ویل چې ګرځي انا الله وې دې پېشته چې ګرځي په او یا او دا وې دې دا د بوتان مبارک دي دا یې مبارک دي بوتان مبارک دي نو دا خبره ده دا عبادت نام سالو کوم چې وي نو ته بوتي الله وې تاسو غونډې متازه بنیان دي نو ته بوتي کته بوتي نو هغه بم بوتي کته توتي نو هغه بم توتي او کته انسان باندې نو هغه بم مينو او دور خو د وینا او اثر د خیر سره ویل دي په قران او حدیث کې کار خراب دی کنه نو په پرونو خو وسنه څه پويږي وایا یم شون د وو جمع دا د ذویل قول لپاره دي کې د غیر ذویل قول لپاره دي یا شته دی لره سترګي یو سرونه بیا چې دی نیول کلی دلو کی باغې باندې بیا او دا ښکاری وتا ام له ما ځان یسمعون بیا یا شته دی لره وګونا چې یو ریدلو کی باغې باندې وی چا ویلی چې ناوري مړی اوري نو غستا خو ناوري کنه زما غستا دی باره کې خبره ده وی خدای چې او تویلی اوري او پیغمبر چې او تویلی نو ته معجزو باندې ځان کې یاد کې ځان نه جوړو خوشوي دی قل دو شرکاکم ثم کیدونی ورته واره او بلې مالرا تجربه اول په ما وکوایا اول تجربه په څوک دی په ما وکي چې او دو شرکاکم راو بلې خپل صداران راو بلې وته وایا چې دا غځای کې او راغله وابي پر خوړه او هغه چې کمدنو په زیارتونو او لیا او تاجزان وي چې هغه وس نه لري او هغه ناوري او هغه ساجتونه نشي سر کوله نو اول دې چاړه کوي اول ورته زیارتونو ته وایا چې دې چاړه کوي او دې سر دلان دې را خلاص کوي نو اول تجربه په ماو کوي ثم اكيدوني بیا زما خلاف تدبیر جوړ کړي فلا تنذروني او دمرا تمکوي ان ولتاب بیا څوک بچي هو که کټ در باندې اړي وین ولی الله الذي نزل الكتاب دا ټول دنیا له چیلنج ورکو الله آسان کار دی ان ولی الله چې دا چا وام دا چا مسله کوما دا چا توحید بیانوما نو اقوام بچ کئ هغه زماره بچ کون کې ټول ټول مشرکانو ته چیلنج دی او غیر زما خلاف تدبیر جوړ کی او زما د مرګ بندوبست یو کی زه چې چا توحید بیانوم د چا کتاب بیانوم او د چا نو کریم نو هغه زما د معاون او مددگار هغه به مسکی بچ کی ان ولی الله الذی یقینا دو زما معاون او مددگار زما دی الله غزاد نزل الكتاب چرا لګل دی په دمه دمه باندې دی کتاب لرا په دې مسله باندې دا کتاب را لګل دی و هو تولى صالحین او هغه الله دوست کې نه کانو سره او راتی جنا بلی والذین تدون من دونی او کسان چې را بلی بيد الله نه لا یستطيعون نصرکم نو هغه وس نه لري مدد تاسو او نو خپل ځانونو مدد کوي وارز عن الجاهلین کله ته وی چیرې مقصدی مسله دی پری خدا چې مړی دی او کډوړ دی او چې څنګه چللې او داسې او داسې مقصدی مسله دی ونکړه زړه کې وای وسوسه راشي چیرې دا بل مسله لګه کومه او د توحید دا مسله لګه پرېږدم وای ما ينزغنک من الشیطان نزغن کراشی تا ته شیطان ته طرف یو ټونګا وسوسه ته راشي نو پناه غواړل الله نه هغه الله له اوریدون کې کوی ذات ان الذين تقوا یقینا کسان چې غزان بچ کړي د تابعدارای د شیطان نه چې کله ورسیږي د خیال د شیطان نه نو دی فورن شو چکی تذکروا نو دای چې کمندونو نصیحت واخلي فایزا هم سرون نو دیوی کتون کې د غلطه خپلې زر سوچ راشي چې نه نه زه شیطان په طرف باندې نظم او د نور تو ګورا چې دې له شیطان وسوسه پړ کې واچي چې دا پنځ پیرې له ګوره او د دا مسلې کې دا مسلې کې وینه معنی نو اخوانهم یمدونهم فی الغی ورونه دې شیطانانو اراکا کې دې دې لرا په گمراهی کې ثم لا يكثرون يكثرون بیان دې کمې نه کوي فتاویدار او په منلو د شیطان کې هغه بسی بیا رواني دایم د شیطان یو منلی چې پیغمبر باندې اعتراضات کوي وایذا لم تاتیم بیا اور کلا چرانو دتا چې کله رانو دې ته یو بیان او آیات نو قال وایلی لولا تبیتا ولنه نه خوکړل ځان او لولا تلفتا ولنه جوړ کړل نه ځان نه جوړ سن نه جوړ شي وی ورته وای انما تبع ما یوا الیا یقینا تابعداری کوم داری شوی کول شي ما ده طرف طرف زمانہ یعنی ته د وای تابیم چې کله راتو شینو بیان کوما او چې کله راتو نو شینو ځان غنو شم جوړولې فاستمعوا له نو تاسو وکړی تا وان چې تو پرېګ دي نور کارونه لرا چوپ چاپ شي لعلکم ترامون کې دې شي در باندې را مکړې شي دا رحمت خاصه او قران کې دا مسله ډېر ډېر بیان او واذکر ربک فی نفسک یاد ورب دې په خپل لکی فنا تضرع وخیبا فاجزای سرا په یره یره باندې وخیفه چې د فینه یې مخ کی نو بیا د یری معنی ده او چې یې د فینه رستی نو بیا د دمه دمه رو رو په معنی باندې ده فی تضرع وخیفه تضرعان په عاجز باندې وخیفه په یره یره عاجزی ځان کې پیدا کوي یره او الله را مدد کوا او خپل حاجاتو کې الله تعالی مدد شوایا او اصل په عبادتو کې خوف ته ذکر خاص الخاص ذکر سر بود هر کې ذاکر نه سو خاص سر بود صحابه کرام روانو په یو ځای باندې نو په تیزه تیزه الله اکبر وی الله اکبر الله اکبر نبی علیہ السلام ته وی اربعوا علی انفسکم انکم لا تدون سمع ولا غائبا انکم تدون سميعا قريبا نبی علیہ السلام ته وی اربو علی انفسکم بزانو باندې خپشی انکم لا تدون سم ولا غائبا تاسو کوړو غیر حاضر ته چغې نو باسي کم ذات چې تاسو را مدد کوي نو هغه تاسو تاسو ورلای د څټ نو نږدې د سوالای سر نه ته هم نږدې دی نو چغې اصلو ته ساجت دی په دمه باندې وایا نو ذکر کې هم اصل په افکارو کې هغه چې کمونو خفیتان په پټه باندې کوا ځان له کوا پروت فکر باندې چې کمونو ذکرونو ته چې کوم شریعت کم ذکر په تیز ویل دی هغه کوا لکه تکبیرات تشریف شو اذان شو اقامت شو دا چې کمونو په تیز باندې نا په دې زبان کوا واسو نصیحتو درس او تدریس او فقدا بما تؤمر اب دې زبان کوا نو انفرادي اسکار چې غو شروط ساجت ته چې چغي سوري وای او ناشتي او لوی خو بل جو کړه د شریعت خلاف کار کوي نو ایزان معتبر نګنی د عبادت د الله نه او باقی بیان اداري الله یعنی قران کریم په دې دا نازل شوی دی چې پاکي بیان یکی او د الله او هغه الله ته سجده کوي نو توم چې ګمنو الله ته تابعدار شه او یو الله جتونو کې را مدد کا او اتباع زمان دلو کا او دا مسله په نرتوب باندې باندې ورسوا کامیابی وستاوی